حدثنا حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن ابي رضي الله تعالى عنها سرنامه درې خبرې وي نکاح کول د رسول الله د حضرت عائشې سره راتلل د رسول الله مدینه ته دریمه مسله وا بیا واده کول د حضرت عشی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ولګید او حضرت عشی واده کړه نن دی حدیث د حضرت عشی نه حضرت عشی بی بی وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې خوب کې راته چا د ریخمو په ټوټه کې د خزي یو تصویر خو ما ته وی دا ریخمو ټوټه کې چې دا کومه خزه ده نو دا بستا خزي ما وی ښا چې ما غ کولا وکړه غ د ټوټه می کولا وکړه هغه ته وی حضرت عائشہ بی بی ته وی هغه ته وی ځکه چې رسول الله خدا وړکوالی کې لیدلې و نو ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال لها اغوی او فرمایل حضرت عائشه ته دا اوس د واده نه رستو خبره ده امخکنه خبره او ته را یادی اوریتو کې ما ته ته او خودل شوې فلمنامې په خوب کې اورا ما ګمان کو انکی فی سرقت ان چې ته وی په یو ټوکړه کې من حریر درې خمو او دا ملائکه چې مالې دا راوړې وه دا, دا ټوټه نو ویقولو هغې ملائکې وي هذه امرأتک دا ستا ښځه ده دا ټوټه کې چې دننه دی کپړه کې کومه تاو ده دا تصویر دا ستا ښځه ده ما وی خدای دا به څوک فاکشف فاکشف نو ما لرې کو دا ټوټه عنها دا غینه چې دا ښځه به څوکي فاذا هي پس ناګنه هغه چې وه انت هغه ته وي هغه هم بالکل هغه ته وي فاقولو نو ما ځان سره وي چې ایکو هاذا کچریوی دا خو من الله د الله نه نو پیغمبر ته چې کوم خوب الله وښیي نو هغه خو حقي نو یوم زیهی الله به دا پوره کړي اومقصه وشو بیا الله پاک دغه پوره کو د حضرت عائشه د دوی سره نکاح وشو حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن نبيه قال حضرت عروه وی توفیت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو حضرت خدیجه قبل مخرج النبي صلی الله علیه وسلم مخکې دراوتو د پیغمبر علی السلام د مکې نه ال المدینه مدینه ته رسول الله لا هجرت نو کړی د مکې نه راوتلی نو د مکې نه مدینه ته د دین مخکې هغه وفات شو سونه مخکې به سلاس سنین درې کاله درې کاله قبل هجرت دا وفات شو دلته خو درې رالل لیکن بل ځای کې به درته راشي چې ښکلې خبره ده د پنځه پنځه کاله د هجرت نه مخکې حضرت عایشه بي دغه شوې وه وفات شوې وه بیا څه ډېر وخت د پیغمبر علیه السلام بیبي نه وه بیا د هغې نه پسې د حضرت سعودي رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه هغه واده کړه بیا د هغې نه پس چې دی هم د قبل الهجرت د حضرت عایشې سره نکاح وشوه بثلاث سنین درې کاله فلبس سنتین نو رسول الله تیر کړه دوه کاله او قریبا یا دسې وایي چې نږدې من ذالک دیته پیغمبر علی السلام دوا یا تقریبا دوا کال تیر کړو چې دا غوی بیا بیبي بی نه و بغیر د بیبي بی نه غي ژوند تیرو خو دلته لګریاز مختصر دی ښه دا غي نه پس بیا رسول الله حضرت سعودي بیبي بی سره دغه وکړه نکاح وکړه او واده کړه او دا غي نه پس بیا د حضرت عائشې بیبي بی سره دغه شو نکاح نکاح شوه و واده نه و ونکه عائشه او رسول الله نکاح کړه د حضرت عائشه سره وهي بنت ست سنین او دا لور و د شپږو کالو صرف نکاح شو او دام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او داغه د کورنۍ د زورو چې الله تعالی مونږ له عزت راکي ناوی سو سو پیری رسول الله ته وی چې دا زمونږ ارمان دی چې ته زمونږ د لور سره نکاح وکړي زمونږ لور ستا نکاح کې راشي ثم بنا بها بیا رسول الله واده کړه خدای بیا په مدینه کې واده کړی ده وهي بنت تسع سنین او په داسې حال کې چې هغه بیا لور وه د نهو کالو د نهو کالو وه بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دغه وخت کې د دې تقریبا اتلس کال عمر باب هجرت النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د هجرت د پیغمبر علی السلام کافرو چې کله سازشونه زیات کړو ډیر کړو د پیغمبر اسلام د قتلولو اراده وکړه الله خپل پیغمبر علی السلام ته حکم وکړو چې بس اوس د مکې نه هجرت وکړه مدینه ته لاړ شي باب هجرت النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د هجرت د پیغمبر علی السلام و اصحابه او د اصحابو دغه ال المدینه مدینه ته کله چې په دیار لسم کال د هجرت هغه عقبه نه ده لیله العقبه هغه دریمه جرګه وشوه د دې غټ شیطان سره نو پیغمبر علی السلام صحابه او ته دغه وکړه چې ځي مدینه ته ځي عبد الله ابن ام مکتوم هغه هجرت وکړ دا په اوله ماجرو کې دي او حضرت مصعب ابن عمر دم هجرت وکړو په مدینه منوره کې د دوی ذمہواری دا و چې خلکو ته به د الله کتاب بیانو او خلکو له دعوت د دین ورکو په دې کې بیا بلال صاحب هم لاړو بیا دې کې بیا حضرت عمر عمر صاحب هم لاړو سو تقریبا د شلو نه زیات صحابه لاړل پیغمبر علی السلام ته الله له اجازه نه وکړي دا غي نه پس بیا الله تعالی رسول الله ته اجازه وکړه نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ربیع الاول نه تاسو شو د دولسم یا شوې د دې پیله تاریخو چې هغوی د مکې نه روان شو چې روان شو یو څو شپې بیا په غار ثور کې وکړي دا پیاده مز... دغه بیا د هغې نه رستو په کلار کلار کله مزل او کله پلار کې پټېږه او کله مزل او کله پلار کې پټېږه څه تقریبا د ربیع الاول دولسم تاریخ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته دغه شو دا ډیر وګد سفر و ځکه څه دوه درې شپې دغه کې وکړې غار سور کې وکړې بیا په کلار کلار تلل نو چې مدینه ته تلل نو هغه تقریبا د ربیع الاول دولسم تاریخ دا هجرت و دا باب دی د هجرت د پیغمبر علی السلام او د اصحابو د مدینه ته د کې به تاسو ته غ حدیثونه ذکر کړي چې هغه کې ذکر د هجرت یا لکه د هجرت ګور یو حقیقت دی او ګوره په حدیثو کې د هغې ذکر راغلی دی څنګه وقال عبد الله ابن زید او اوی عبد الله ابن زید صحابي دی و ابو هريره او ابو هريره وی دا مخکې تیر شوی وو عن النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه روایت د پیغمبر علی السلام د کوي د رسول الله ساجيبه جوړو د دې انصارو سره ډیره زیاته مینه او محبت بی اندازې نو پیغمبر اسلام باوی لولا الهجرت او کچرنه وی فضیلت د هجرت زنن ذات ماجر ویم زکه د هجرت ډیر لوی فضیلت دی کدا فضیلت د هجرت نه وی ما زبنن را پاسېدلې وی او ما به ویلې وی زما اجر نیم ځان سواریم ځکه چې انصارو ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی نو لکنتو وی بس امرا ان یو بنی آدم من الانصار د انصارو خو چون کې د انصارو خو لوی مقام دی خو د هجرت مقام چې دی هغه د دین اړي وچت دی وقال ابو موسی عن النبي صلی الله علیه وسلم بل حدیث نه معلومیږي چې هجرت د حقیقت دی ابو موسی اشعری وی چې را پیغمبر علی السلام وی چې رأیت فی المنام ما ولید په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمه وه چې الله به ماته اجازه د هجرت وکړي داسې معلومېدم چې الله پاک ورته ویلي چې زه به درته دغه کوم حکم د هجرت کوم پیغمبر علیه السلام وی خدایه نو دا به کم طرف دی چې دا ماته وایي چې هجرت وکړه نو ما ولید په خوب کې انی اهاجرو چې زه هجرت کوم من مکه د مکې نه الی ارض یو ځمکې ته بها نخل چې په هغې کې کجوري دي خوب مې لیده چې په خوب کې د مکې نه روانم هجرت مې کو یو داسې ځمکې ته یو داسې وطن ته مې هجرت کو چې په هغې کې دغه ډېرې وي د کجورو بوټي ځان سره مې سوچ کا اوس مدینه ته مې فکر نه دی نو په دغه وخت کې زیاتې کجورې په یمامه کې وي دا یمن سره علاقه نه ده یمامه ما وی دغه ځای وي یو دا بحرین نه دی بحرین سره دلته یو ځای دی حجر هلته کجورې زیاتې دي نو ما به خیال دی ته راته چې یا به دا یمامه او یا به دا دغه وي اوس دا لنډ ځای ته په فکر نه راته شي مدینه فذهب وهلی لاړو زما ګمان فذهب که د هی زور وایې که پیښ وایې وهلی نو لاړو وه وهلی ګمان زما الی انها الیمامه چې دغه ځمکه کومه ده چې د الله ماته حکم کوي د هجرت دا یمامه ده او حجر یا حجر دی مراد د حجر نه دلته هغه علاقه ده چې دا کومه بحرین کې ده ما دا فکرو چې هغه خبره بل پلو لاړه فیضا هیه پس ناګانه دغه ځمکه چې ده چې د الله ماته کومه ښودلې وه المدینه هغه څه وه مدینه وه اوس نوې نامه ده مدینه ده خو په نوې معنا سره دغه سره خو نامې سره خو خلکو دا پېژندل نه نو تاسو به ووایه لکه مدینه پکې لا کم ښار دی و یسربو یسرب کنه چې دا پخوا نامې سوه یسرب و بیا رسول الله ورته بدل کړه په مدینه سره حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا وائل يقول حضرت ابو وائل رحمه الله وی حضرت خباب ابن ارد بیمار شوی چې بیمار شوی نو مونږه ملګری داغه پښتنې لورلو یقول ابو وائل بوي عدنا مونږ پښتنې لورلو خبابا د حضرت خباب خباب ابن ارت لوی صحابي دی په اولو مسلمانانو کې دی د د پښتنې لورلو چې ورالو اوس هغه راته مسائل بیانوي حدیث راته بیانوي فقال نو خباب وی هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هجرت وکاو سره د پیغمبر علی السلام دا موږ چې هجرت کوو نو مقصد هم سو دانو چې هلته به مواد ملاویږي بل څه به ملاویږي نه نوري نوري دا دغه نوریدو دی نوریدو به پکې شته نوریدو به ما د ګران شوی دی زمون اراده و په دې هجرت باندې وجه الله د رضا د الله صرف او صرف د الله رضا و چې الله رضا شي ګوره هجرت داسې څه معمولي کار نه دی چې ته خپل کور پرې دا قوم پرې دا ډک کور پرې دا ولاړ شه او دا د الله وعده ده چې کم سړی زما لپاره قرباني کوي نو ما کې د ټولو خلکو نه غیرت زیات دی زه به د هغه دنیا هم برابروم او آخرت به هم برابروم فوقع اجرنا نو ثابت شو زمون اجر علی الله په الله په الله باندې خو زمون د ټولو دغه خو ځنې ملګرو ته د دنیا فیدې هم رسیدې او ځنې ملګرو ته د دنیا فیدې نه رسیدې د قصې لاړل فمننا من نو بعضې په من کې هغه څوک مزا چې هغه د دنیا نه لاړل او لم یاخذ من اجره هغه وانه غست د خپل اجر نشه انس شي په دنیا کې الله دغه هجرت اجر ورنک هم دقه سلاړل منهم مصعب ابن عمر په دې خلکو کې یو حضرت مصعب ابن عمر مصعب ابن عمر د مدینه د مکه مکرمه ډېر لوی کورنۍ سړی ډېر وای چې پلار به دې ډېر نیاز نیازولې ساتو چې سار به یو جوړه واچوله نو وته وی بچی دا اوس بدله کنو ما خام به بل جوړه واچوله نو سار به بل واچوله دونه په ناس ساتو کله چې د مسلمان شو پلار په ارسه بند کړ په مدینه منوره کې یو ځل رسول الله دی ولید چې داسې یو شړی غوندې وه زړه شړی وه پیوندونه ورته لګېدلي وو د ځان یې تاو کړی وه چې رسول الله ده ته وکتل د خوشحالۍ نه په جړا شو چې رب الحمدلله نن په مسلمانانو کې داسې خلک شته چې د دنیا مفادات او هر څه قربان کړل او نن دا د فقر او غریبي اختیار کړی ده نو با منهم بعض د دې ملګرو نه هغه مصعب ابن عمر قرباني وکړه اجر په الله ثابت شو خو د دنیا فایده ورته ملاو نشوي قتل یوم احد هغه قتل کړی شو پر ورځ د غزوه احد چې د احد پر ورځ باندې قتل شو نو په میراث کې ته څه پاتې شو یو زړه شړی و وترک نمیرتن او پرې خود د خپل ځان نه یو زړو کې نمیره دا یو صادری چې هغه کې تور یو سپینی لیکي دا په یمن کې دغه کېده جوړېده نو پرې خو د نمیرتن یو وړو کې صادر دا صادر منګ را واغشته ولکم ولم کپن کو نور کپنون الته چرته چې سر بم ولا پټ کو نو دونه وړو کې ساده رو چې خپې بیا ښکارا شوي نو بیا بم وی لکه خپې ولا پټې کې چې خپې بم ولا پټې کړې سر به دغه شو ښکارا شو په داسې غریبې کې هغه وفنغه د دنیا نه لاړ فکنا نو مونږه اذا غطینا بها چې کله به مونږه پټ کو په دغه زړو کې راسه سر د دا ساده د کفنو نو بدت رجلاه ښکاره به شوې دواړه خپې د هغه ویسا غطوینا رجلیه او چې کله به موږ پټې کړې دواړه خپې د ده هلکه خپې وله پټې کې نو بدا ښکاره به شو رأسه سر د ده رسول الله راته وې دا سر وله پټ کې خپې دې کیږي په خپو ولا دغه واچوي واخو فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکم ته پیغمبر علی السلام ان نغتی راسه چې منګه پټ کو په دې زړو کې صادر ده او کتا سو هي چې خپې کولو دي نو ونجعل او من به وګرځو علی رجلیه په خپو د شی انس شی من اسخرین د سرګړی د سرګړي دغه یو واخه وراواله په خپو بوله واچوي ځنې خلک خدا قسیو قرباني وکړي خو د قرباني سلا ورته دنیا کې ملو نشو ځنې خلک خدا سیو پدې کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم دیخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محترم تر ومننا من او بعضی په من کې هغه څوک دي چې هجرت یې وکړو دا هجرت د ده دپاره ونې کرلو روره وخت تېرېده او د دین قربانۍ کېدې وخت تېرېده او د دین قربانۍ کېدې الله پې دنیا راماته کړه نو داسې پې راماته کړه چې بیا ورسره ځای نو ومنا من او بعضې زمونږ نه هغه څوک دي اینعت له چې را پخه شوه د هغه دپاره ثمرته میوه د هغه مراد د میوې نه د دنیا فیدې دي الله تعالی د دې قربانې په وجه باندې د دنیا فیدې ولا ورکړي مالون او جیدادونه ورس فهو نو دغه سړی چې دی یه دیبوها هغه شوکی دا میوي هغه د دنیا کمی فیدې چې د هجرت په برکت باندې الله ورکړي هغه شوکی یه دیبوها کو وایم سیده قال اغوی وی حدیث بیانوي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما وریدل د رسول الله نه یقول اغوی بوي الاعمال دار مدار د عملونو بالنیت دا پنیت دی روره ار عمل دار مدار په نیت دی که ته رالی دې دپاره رالی چې رب رانه رضا شي په دین ځان پوه کم عمل وکم الله اجر درکوي ځینې سړی په بل مقصد راشي الله هغه ته اجر نه ورکوي نو دار مدار د اعمالو په نیت دی فمن کانت هجرته ور هغه د هجرت ټکی راغی معلومیږي هجرت حقیقت دی فمن کان هجرته کم سړی چې وی هجرت داغه اله دنیا دنیا ته چې الته بلاړ شو راته به خیر سره مواد ملاویږي یصيبها چې دی حاصله کی دا دنیا د دنیا د پارسي او امراتن یا د هجرت خزلې په یو خزمین دی خو هغه خزه وته وی چې تا نه کوم چې کمې پورې د هجرت نه کړي او امرات ان یا خزه یتزوجها چې د پنیکا کې هغه نو مسله دا ده چې لنډه خبره دا ده چې فهجرته د د هجرت چې دی دا به وي اله ما هغې ته هاجر الیه چې د هجرت کړي هغې له که دنیا له کړي هجرت یې د دنیا شو که ښځې له کړي هجرت یې د ښځې د پاره شو که د الله د پاره یې کړي وي نو هجرت یې د الله د پاره شو ومن کانت هجرته او هغه څوک چې وي هجرت دغه الی الله الله ته ورسوله او د الله رسول ته دا مشهور مجاهد نه دی چې هغه لوی مفسر هم دی قال مجاهد حدیثو کې هم راځي د ده د پلار نوم دی جبر او دی د مکې و دی واقع بیانوي ان عبدالله ابن عمر چې یقینا عبدالله ابن عمر څه زمانه داسې وه چې د مکې مکرمې نه هجرت دا واجب وخه کم سړی به چې کلمه وویله د ده دا کلمه به چې دی د الله په نیس قبوله نه وه چې کمې پورې به ده هجرت نو کړی دا هجرت په واجب او لازم خو چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو بیا د مکې نه هجرت دغه شوخه ختم شو نو کان یقول هغوی به وي لا هجرت نشته د هجرت د مکې نه بعد الفتح پس د فتح د مکې نه هجرت خو خلک علی کوي چې د دار کفر نه دي دار اسلام ته او نن الحمدلله مکه په خپل دار اسلام وګرځید وحدثني الاوزاعي عن عطاء ابن ابي رباح قال حضرت عطاء مشهور صحابي دي د مکه قال دی وی غالبا عطاء صاحب دا د مکه مکرمه دی او حضرت عائشه یو روایت کې راځي حج ته راغلی و نو چې حج ته راغلی و نو دا مینا کې و مینا کې او تاسو ویلیو کنه د مینا نه دا دې سیټ ته دا کم غر چې دی که تاسو خیال هغه ته سبیر وای سبیر اوس هم په دا سرکاري بنگلې جوړ شوې دي دا چې کم خلک مینا ته راځي او سرکاري نو پاسي دې غره کې دا دی راوه د دې خیمه دې غره کې وه نو دا شاګردان به ورته راتلل قال دی وی زرت عایشه ما زم رالم زیارت د حضرت عایشه ته مع عبید ابن عمر اللیسی سره د خپل ملګری عبید ابن عمر زوما حضرت عبیدو مونږ وی لا راځي چې د حضرت عائشې بي بي سره ملاو شو دا به د شاګردانو سره ملاوي دا منځ کې به پرده و خیر چې رالو فسألناها مونږ پوښتنه وکړه د هغې نه عن الهجرت په باره د هجرت کې چې بیبي د مکې مکرمې نه د هجرت څنګه دی څه وخت کې خو دا هجرت فرض وکنه نو فقالت هغې راته وویل چې بچو بس د مکې نه اوس هجرت نشته دی لا هجرته نشته دی هجرت الیوم نن ورځ ولی کان المؤمنون و مؤمنان چې دا مکه مکرمه دار کفر نو مؤمنان چې دی دوی څنګه یفر احدهم هغه به تخت او خپل یفر احدهم تخت او به یو د دوی بدینه خپل دین ال الله و الی رسوله الله رسول ته چې کم سړی به مکه کې مسلمان شو هغه به په خپل دین او په ایمان یریده نو استاد صاحب وی د بس چلو که د خپل دین او د ایمان به راواغشت او ترخ کې به ونیول او روان به شو مدینه منوره ته چې دا خلک می د ایمان نه خلاصي دا خلک می د دین نه خلاصي او دا ولی مخافت ان یفتن علیه د وجه د یری د دی چې فتنه به وکړي شي په د باندې فتنه به واچول شي په د دا خلک براله زور راکی راکی راکی د دین نه به مخلاص کی نو هغه زمانہ کې هجرت اوس خونم الحمدلله مکه مکرمه دار اسلام دی فاما اليوم هر چې نن ورځ ده فقد اظهر الله الاسلام الله ښکاره که اسلام ولی یوم او نن ورځ ار سړی چې دی یعبد ربه هغه عبادت کوي د خپل رب حیث شاء چې چرته خوخی نو بیا سوال پیدا شو چې هجرت د مکې نه ختم شو نو دا خو زمونږ کمزوري شوه څنګه هغه هجرت چې د هغې بې اندازې اجر او ثواب و د هغه هجرت نه خو مونږ اوس محرومه پاتې شو هغه اجرونه او ثوابونه خو اوس مونږ ته نه میلاویږي وایي نه ولې نه میلاویږي که دا نشته هلته کې نور کارونه خو شته که نه ولکن جهاد لیکن پاتې نن څه دی جهاد دی جهاد که تاسو وایې چې د هجرت اجر راته ملو شي هغه د هجرت مقام راته ملو شي جهاد ته ځې کافرو سره جهاد کوي و نیت او نیت نو یا نیت مطلب دا دی هر کار چې کوي نیت پکې د خیر کوي بس الله به تاسو له د هجرت ثواب راکړي یا د دې دا مطلب دی چې جهاد ته او که جهاد نو نو نیت د جهاد کوي اس ساته سامانونه ساته ټوپک ځان سره ساته چې خیر سره کله جهاد شي نو زه به دغه لزم جهاد له حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال حضرت يا شوي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د اوس قبيله سردار دی په غزوه حنین کې دی په دې مټ باندې په غشو لګی دی دا دلته چې په دې مټ کې دا کم راګ دی دا رګ باندې وینه روانه شوه نو نو درې ده بیا هغې له ټکور مکور ورکه دا غونه پې ولګول هغه ودرې ده خو دې دغه وخت کې دوه سواله کوي وی ربا یو دا دی چې بني قریظه او غټه دوکه زمونږ سره او د رسول الله سره وکړه ربا تر هغې پورې مې مه مړ کې چې دی بنی قریظه او دا کوم خلاف وعده کړی دا کنه دا وعده موږ سره ماته کړی دا چې د دې سزا ز په سترګو وینم او دویمه دا کوي چې یاره به کستا او د پیغام ستا د پیغمبر او د قریشو سره جنگ پاتې وي نو ما ژوندې وساتي او کستا د پیغمبر او د قریشو نور جنگونه ختمي نو ربه دا کم لګېدلې چې د دې نه مې بس دغه کې شي دي بس دا دوه د خولې نه وتلې نه وه چې دلته بیا دا رګ رامات شو وینې شروع شوې او د دوه درې ورځو کې بس غریب بیا دغه شو هغه وفات شو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ها ان سعدن حضرت عائشہ بی بی وی چې سعد ابن معاذ دلته سعد ابن ابي وقاص نه دی خان سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ قال غوي اللهم یا الله انک تعلم یقینا ته پویږي د تم داسې پنه خو باندې معلومه شوی و را به تم پویږي چې انه ليس احد چې نشته د هیڅ یو کس رب تا ته معلومه ده چې د هر چا سره جهاد را لخوند را کوي خو د ټولو نه زیات خوند چې جهاد را کوي نو د دې قریشو سره را کوي دغه قریش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دروغجن وي او دغه قریش چې رسول الله مجبور کړ په هجرت باندې او د خپل وطن نه راوشړو نو رب تا ته معلومه ده چې نشته د هیڅ یو کس چې ما ته خوخي دا خبره چې زه د هغوی سره جهاد وکم او د چا نه راته خوخي من قوم د یو قوم نه کذبو رسولک چې هغوی دروغ جن ویلي ستا پیغمبر ته و اخرجوه او هغوی پیغمبر رایستی وي د خپل وطن نه اللهم یا الله فإني أظن زما دا ګمان دی چې انک قد وزعت الحرب د حالاتو نه دا معلومیږي چې رب تا ختم کړی دی جنگ بیننا پمن زمون مسلمانانو کې و بینهم پمن د قریشو کې رب د حالاتو نه دا معلومیږي چې زمونږه او د قریشو جنور سره جنگونه ختم ځکه پیغمبر علی السلام دا وی د غزوه خندق پسې چې اوس په موږ په دوی باندې حمله کو دوی به په موږ باندې حمله نه کوي وقال ابان ابن يزيد حدثنا هشام عن ابيه قال اخبرني عائشه دلته دا ټکی دی الته خداو چې من قوم کذبوا رسولک خو دې روایت کې دا څه دی من قوم د یو قوم نه کذبو نبیک چې هغوی دروغجن ویلي دي ستا نبي ته و اخرجوه او هغوی رایستې دی دا هغه څوک دي نو دلته دا ټکی راغی من قریش چې هغه قریش دي حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال دا حدیث سو زله تیر شو او دا روایت چې دی دا د ټولو روایتونو نه صحیح دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکل الله نبوت ورکنو د دوی عمر سلويخ کالو د سلويختو کالو په عمر کې الله غوی ته نبوت ورک د نبوت نه پس چې دی رسول الله دیار لسکاله په مکه کې تیر کړو دیار لسکاله نو سلويخت او دیار لس زما خیال له درې پنځوس شو درې پنځوس کاله ټول عمر په مکه کې بیا د الله په حکم باندې دوی لاړل مدینه منورې ته نو لس کاله هلته تیر کړه د هغې نه پس چې دی نو لس او درې پنځوس درې شپېته شو د درې شپېتو کالو په عمر کې هغوی د دنیا نه رحلت وکړو استاد صاحب وی دا یاد کوي هغه ته چې نبوت ملاوېده عمر یې څومره او څلوېښت کاله چې هجرت یې کوو په هغه وخت کې عمر څو درې پنځوس کاله او چې بیا د دنیا نه ته رحلت کو نو بیا سونه دغه درې شپې ته کاله عمر یو دا د ابوبکر صدیق مخه دا د حضرت عمر صاحب هم دا درې شپې ته کاله ها نو عبد الله ابن عباس وی چې بعثن رسول الله سلام راو لګل شو پیغمبر علی السلام ل 40 سنه په واخه د سلويختو کالو کې چې کله د عمر سلويخ کال شو الله دې دته نبوت ورک فمکث بمکه نو هغه وخت تیر که په مکه کې د نبوت نه پس سلاس عشره دیار لس کاله یوها الیه په دې دیار لسو کالو کې به وحی کې دا غته ثم عمره بیا غوی ته امر وکړی شو بل هجرت په هجرت الله وته امر د هجرت وکړو فهاجر نو رسول الله هجرت وکړو الکه د هجرت سو کالو وی عشر سنین لس کال هغه د هجرت وختو ومات او رسول الله د دنیا نه رحلت وکړو وهو ابن 63 او هغه زوی د چاو هغه د درش پېتو کالو په عمر کې د دنیا نه رحلت وکړو حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عبد الله بن عباس وي مكس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخت تیر کا رسول الله د نبوت نه پس د مکه په مکه کې سلاس عشره دیار لس کاله سلویخ کاله مخیو دیارلس کاله د نبوت نه پس شو درې پنځوس شو بیا مدینه ته لاړو مدینه کې لس کاله تیر کړو وتوفیا او رسول الله وفات شو او هو ابن 63 او هغه زوی د چاو د درې شپېتو کالو په عمر کې جلس علی المنبر هغه کیناست په منبر دغه د پیغمبر علی السلام چې کوم منبرو په دې کیناست دا هغه زمانہ ده چې رسول الله بیمار دی او بیماری سخته ده او د وحی په ذریعہ باندې دته دا معلومه شوی و چې بس د اخیری بیماری ده نو پیغمبر اسلام راغی په منبر باندې وخته صحابه لاندې ناشتي نصیحت وته کوي نو سوي فقال رسول الله وی ان عبدا یقینا د الله یو بنده دی یو خبره وی د الله یو بنده دی الله ول اختیار ورکو چې دنیا د خوخه ده د دنیا زیب و زینت ته خوښ دی او که د آخرت نعمتونه دی خوښ دی په دې دوو کې د کم یو خوښ دی چې د لې درکم هغه د الله بنده وته وی یا الله اغلته چې کوم هغه ثوابونه دي امه خوښ دي یو بنده دی الله ول اختیار ورکو په منځ د دنیا او د دنیا د زیب و زینت که دنیا دی خوخی د دنیا زیب و زینت تی خوخی ابادر کم او کنه ما سره چې کم اجرونه او ثوابونه دی هغه دی خوخ دی دا د الله بنده ولګېده وایي ربه هغه ثوابونه مې خوښ دي وایي ښه دلته ابوبکر صدیق په ژړا شو صحابه وایي موږ اریان شو چې رسول الله څه وایي او د ادې څه وایي رسول الله وایي د الله یو بنده دی الله ولې اختیار ورکړ او دلته دغه جاړي اوس د د جړه او د دې خبرې سره مناسبت څه دی ها پیغمبر اسلام وی فقال وی وی ان عبدا یقینا د الله یو بنده دی خیره الله اختیار ورکاغه ته الله بین ان یؤتیه پمنس د دې کې چې الله ورکی دتا من زهرت الدنیا خایس د دنیا ما هغه شا اشد د خوخی ورته وی زما بنده دنیا دی خوخه ده د دنیا زیب و زینت ته خوښ دی د دنیا نعمتونه دی خوښ دی او کاغه ال د ما سره چې کم ثوابونه دی هغه دی خوښ دی و بینما عنده او په منځ داغه ثوابونو کې عنده چې کم د الله سره دی په دې دوو کې د کم یو خوښ دی فاختار نو دغه د الله بنده غوره کما هغه عنده چې دا غسر دی وی رب زما هغه ثوابونه او اجرونه خوښ دي چې کم تا سره دي دنیا مې نه راخوخه چې دا ټکی وی ناګنه فبکا ابو بکر په دې مطلب هغه پوه شو صحابه نه پوهیږي دی په پوه شو نو اوجړل ابو بکر او ورته وی زمونږه پلاران او زمونږه موریان دی ټول را پاسی او ستانه دی قربان شي وقال او وی وی فدیناک من قربان او ستانه بی آبائنا پلاران زمونږه و امهاتنا او موریان زمونږه ابو سعید وی فعجبنا له من تعجب وکړي ابو بکر ته وقال الناس خلقو وی دی بابا ته ګوره رسول الله یو خبره وکړه دا جاړي انظروا الى هذا الشيخ وګوره دی بوډا ته یخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورکي رسول الله عن عبد د یو بندنه خیره الله چې الله وت اختیار ورکړي دي بین ان یؤتیه په منځ د دې کې چې الله ورکي هغه ته من زهرت الدنیا زیب و زینت د دنیا و بینما او په منځ د هغه نعمتونو کې عنده چې د الله سره دي پیغمبر اسلام دا وی او دې سوی وهو یقول او ابو بکر وی چې فدینا کبی آبائنا و امهاتنا منګه قربانو ستانه پلاران زمونږ او موریان زمونږ رستو پته ولګی دا چې وای حقیقت خو بلو د دې بندنه مراد په خپل رسول الله دی دا هغه وخت چې الله خپل پیغمبر ته اختیار ورکو چې دنیا دې خوخه ده که هغه ځای دې خوخی که دا دنیا خوخی دلته به دې پریدم او که دې هغه ځای خوخی نو بس چې زو دا دغه پیغمبرو ها فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو پته ولګی دی چې وای خدای گو دا چاله چې اختیار ورکړی شوی او دا بل څوک نو دا په خپل پیغمبر وو فکان رسول اسلام او پیغمبر علی السلام هو المخیر چې هغه اختیار ورکړی شوی وکانه ابو بکر او ابو بکر هو اعلمنا هغه ډیر عالم زمنګ نبی په دی باندې هغه په دې خبره پویده موږ نه پویدو خ یو دا بل خبره دا ده چې رسول الله وی خلکو به ما سره خېګړی کړي خو ار سړی له ما د خېګړې دغه ورکړې د بدلخه که چا را سره نیم پاو ښېګړه کړې ده ما وله بدل د پوره پاو ښېګړې ورکړې دی که چا را سره د روپۍ ښېګړه کړې ده ما وله بدل د دوو روپو ورکړې دی یو ابو بکر صدیق دی چې هغه ما سره قربانې کړې دي او ما غله بدل نه دی ورکړې الله بدل دغه ورکوي په خپله د دې بدل وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام ان من امن الناس یقینا ډیر احسان کوونکې د خلکو علی پما ما سره ډیرو خلکو قربانې کړې دي خو په ټولو کې زیاته قرباني چې ما سره کړې ده نو چا کړې ده ابوبکر ان من امن الناس یقینا ډیر احسان کوونکې د خلکو علی پما فی صحبته په صحبت داغه کې و ماله او په مال داغه کې ابا بکر نه ابو بکر دی ابو بکر صدیق مالی قربانیم کړی دا او په داسې زینو کې را سره صحبت کړی دی چې هغه زینه د خطرې نه ډک زینو نو ریاضه د صحبت په زینو کې یو صحبت د هجرت مو کنه نو مسله پکې د هجرت رااله نو د دې وجنه دلته په هجرت کې د حدیث دغه کخه ذکر کولې غار سور کې چې رسول الله سره دغه وو ابو بکر صدیق نو دا سم معمولی زو ولو كنت متخذا خلیلا او کچرویز نیون کې ځان لده دوست د زړه دوست من امتی په خپل امت کې لتخصت ابا بکر ما بنیولې وې ځان له ابو بکر خو ما دومره کړی دی چې ما د ځان د پاره خلیل الله ګرځولی دی الله الا خلت الاسلام یو هغه تعلقات د اسلام دی هغه د اسلام د وجه نه چې کومه دوستانه راغشته او بیا سوی جمعات ته چې د چا کړکې راوتلی دي د جماعتو چاپیره تی کورونه دار سړی کړکې جماعت تراوته و ار سړی دی دا کړکې بند کی جماعت ته چې کمی راوتلې کړکې دی ار سړی دی دا بند کی یو دی د ابوبکر صدیق دغه پاتیش کړکې دسې معلومیږي ریاض چې د ابو بکر صدیق کورم دلته و اوسېده نه پکې که ستاسو خیالو اوسېده د شرطه پرونه مونږ ویلو او مخکې مو ویلو دا دې طرف ته لرې سنح ورته وایي پرون تاسو ورته ویلو بني بنو الحارث یو قبیله ده بنو حارث ورته وایي په هغه ځای کې دی اوسېده خو یو یې دلته هم دغه یما سره یو کورو لا تبقین پاتې دی نشي لا تبقین پاتې دی نشي فی المسجد په جمعات کې خوختن کړکې د چا کړکې چې جمعات تر وتلې دی هغه بند شي الا خوخت ابي بکر یو کړکې د ابو بکر د پاتې شي دې کې اشاره دی ته ده چې د ته به خلافت ملاویږي او چې خلافت وته ملاویږي نو په دې کړکې به دې د کور نه لن جمعات ته روزي او بیا به د لن چې دینو کور ته نه وزي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال دا حدیث دی د حضرت عائشه او په دې کې پورا بیان دی د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه نه هجرت کړی دی په د لار کې څه پیښ شوی دی او بیا په مدینه کې څه حالات را مخ کې شوی دی او ګد حدیث دی دا تمام حالات بیانوي حضرت عائشہ ان عائشہ زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې یقینا حضرت عائشہ چې هغه بیبي محترمه ده د پیغمبر علی السلام قالت هغه وی حضرت عائشہ وی چې زه په خبرت باندې پوه شوې ما زما مور او پلار چې دی هغه د اسلام تابعدارو او ما هغه د اسلام کارونه کول مطلب دا دی په خوانه د مسلمانانو قالت دا وی لم آقل ابویا ما ته ندی معلوم مور او پلار قطو بالکل الا وهما یدینان مگر د دواړو به تابعداري کوله الدین د دین اسلام اول نه زما مور ام رومان زما پلار ابو بکر صدیق هغه د دین او د اسلام تابع وو ولم یو بل د رسول الله زما د پلار سره تعلق وو هر ورځ به سحر کې مراته زمون کرا او بیګی کې به مراته ولم یمر علینا یوم او نتیره ده په منګه باندې یو ورځ الا یاتینا فیه مگر راته به مونږ ته په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام طرفی النهار په غدوالو طرفونو دروس کې دروازه په اول کې بم راته د ورځې په آخر کې بم راته بکرتن په سبعی کې و عشیتن په بیګی کې فلما ابتلی المسلمون کله چې مبتلا شو مسلمانان په دا تکالیف باندې چې د مکه خلکو سره دا ظلمونه کول په دې ظلمونو کې دا مبتلا شو دا ظلم زما پلار تم را ورسید زما پلار ابو بکر صدیق سره هم د خلکو ظلمونه شروع کړ چې شروع کړل پلار می مجبور شو په هجرت نو خرج ابو بکر اوته د مکین ابو بکر مهاجرا او هجرت کون کېو نحو ارض الحبشه په طرف د زمکه د حبشو ځنې صحابه تلو حبشو ته هجرت کړو ابو بکر صدیق هم اراده وکړه چې زم زم او حبشو ته هجرت کوم چې روان شو تو تو تو چې یمن اخر ته ورسېنو دلته بیا دریاب دی نو چې تاسو حبشو ته ځئ نو بیا به دلته کشتی کې کینې کشتی کې نو په کشتی کې به پورې غاړه دغه شي هغه علاقې ته ور ووړئ نو حتی تر دې پورې زما پلار ته ته ته اذا بلغه برک الغمات چې هغه ورسېد برک الغمات ته د یمن اخري صدا د دریاب غاړه ده دې ځای ته زما والد صاحب ورسېده چې ورسېد نو لقیه ملاو شو زما د پلار سره ابن دغنه ابن دغنه وهو سید القاره او هغه سردارو د قاره د قضیه کې یو علاقه ده یو قبیله ده قاره ورته وی قاره قوم دی داغه قاره قوم دی مشرو ابن دغینه دا د ابوبکر صدیق دوست چې مکه ته به دی راغی نو ابوبکر صدیق سره به دی دیرو دا ابن دغینه د سره ملو شو چې دا د قاره قبیله سردارو لقیه ملاو شو د سره څوک وسره ملاو شو ابنو دغنه دا دغه نه دی امید ګله محدثین دا ټکی دغنه وی د دال زور د غین زیر او نون باندې شد نه وی دغنه خو دا علم لغت والا نه دی دا ډکشنری چې تاسو ته وایي علم لغت والا دغه وایي دغنه تاسو چې ډکشنری راواله ناغوی دغه وایي د دال پیخ د غین پیخ او د نون شد دغنه خو موږ خو د محدثینو دغه کنو موږ داسې وایي دا غینه د دال زور د غین زیر ملاو شو دا غسرا ابن دغنا او دې سردارو د قاری قبیله وتوی یا ابو بکر شرط روانه فقال ابن دغنا وتوی اين تريدو شرط اراده کوي یا ابا بکر اي ابو بکر فقال ابو بکر ابو بکر وتوی خپل قوم مجبور کړم تنګ کړم چې مجبور شم هجرت کوم اخرجنی قومي راوست مال خپل قوم دا مجاز دی ښه مکی خلکو دی رئیست نو خودونه ظلمونه وسره وکړه چې مجبور شو پر ایستو باندې اخرجنی قومي راوست مال خپل قوم نو چې خپل قوم راوویست نو اوس کیسو فاریدو زما اراده ده ان اسیحا فی الارض چې زه آزاد ګرځم پس مکه کې زما دا اراده ده ان اسیحا چې زه آزاد ګرځم فی الارض پس مکه کې و اعبد ربی او عبادت کوم د خپل رب نو قال ابن دغنا ابن دغنا وته وی یا حضرت دا سکه دا سو تلک ځان ته وګوره ستا په شان سړی د خپل قوم نه اوزی یا ستا په شان سړی قوم د خپل علاقې نه وباسي ګوره دیندار سړی او اوخیار سړی په قوم مینی که ارس حالات راشي خو ګوره د قوم نه نوزي او چې قوم کې هم ګوري د سړي بچي وي نو د قوم خلک هم داسې سړی د ځان نه هغه نه وباسي نو قال ابن دغنا ابن دغنا وته وی فإن مثلک فإن مثلک یقینا ستا پشان کس یا ابا بکر ای ابو بکر لا یخرجو اغه نه پخپل اوزی ولا یخرجو او نه غیستل کیږي نه په خپل ځي او نه چې دی نو قوم دی وباسي ولی انک تکسب المعدم معدم هغه کس ته وی چې هغه سره د ژوند د تیرېدو سوینه مطلب څه دی فقیر انک یقینا ته چې تکسب او ته ګټه کې المعدم غریب له فقیر له هغه فقیر چې د جون د تیرېدو اسباب وسرنی هغه له ګټه وکړي ولې ورکي یو صفت وتصل الرحم او تپ او تپالی سره رحمیو دا د دویم صفت وتحمل الکلا او ته باروي بوج د بل سړي بوج په خپل پشا کې که سوکوږي هغه بوج دغه کې د چا بچی ناری هغه بوج ته پشا کې د الله د طرف نه چې کومې حادثې راشي مثلا سیلاب راشي چا کور روان شي زلزله راشي د چا کور روان شي حادثه راشي ته د هغوی سره امداد کې نو حضرت ابو بکر ورته وایي چې ټیک ده خو زه مجبور یم پنی ورکونکې یم ارجع واپس شه راځه زما سره واپس وعبد ربک عبادت کوه د خپل رب به بلدک په خپل خار کې فرجع ابو بکر صاحب را واپس شو ورته هلمه او کوچو کو دی د د سره ابن دغنا ابن دغنا ابو بکر صدیق را واپس شو او ابن دغینم وسره راغی مکی ته چې راغی فطافا ابن دغینا نو وګرځید ابن دغینا عشیتا په بیګی کې فی اشراف قریش پاغه مشرانو د قریشو په مکه کې چې کوم د قریشو مشرانو په بیګی کې په هغوی باندې بیل بیل وګرځېد هغه یو لم ورغی بل لم ورغی بل لم ورغی چې یا خدای هم په خیر کې لیونو د ابوبکر صدیق په شانتې لوی هستی خلک د ځان نوباسي تاسو کوئ فقال لهم وی وی دی قریش ته ان ابا بکر یقینا ابو بکر لا یخرج مثله نوزی په خپل باندې د قوم نه مثله په شان د ولا یخرج او نا غیستل کیږي او قوم ته وی چې یا خدایم په خیر کې د خزانه دا د ځان لري کوي اتخرجون رجلا ایا تاسو باسه د خپل ځان نه یو سړی یکسب المعدمه چې هغه کسب کوي غریب له چې غریب او فقیر هغه له کسب کوي ویسل الرحم او پالی سل رحمی ويحمل الكل او بردا او باری او بوج فلم تکذب قریش د دې معنی به داسې کوي نو رد نکه قریشو بی جوار ابن دغینا هغه پنیو د ابن دغینا ریاض خیان لري وی ما دل پنی ور کړی دا نو قریشو دا پنی رد نکړه اوس کذب یکذب خو منه چاته دروغجن ویل دلته معنی کو رد کول دا غي وجه دا ده چې دا چا خبره دی دروغجن کړه خو رد دی کنه زرته ویم الکه دا کار د سې دی نه مړه د سې نه دی نو خو زما خبره دی دغه کړه کنه رد کړه نو فلم یو کذب ان رد نکړه دی خلکو هغه دغه دی دا هغه امن د چا دا ابن دغینه